او ستاسو چې څومره وسکیږي نو د دوی په مقابله کې د زیاتو نه زیات طاقت او تیار تړلې اسونه تیار ساتئ چې د دې په ذریعہ تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ویروي چې تاسو نه پیژنئ هو الله یې پیژني تاسو چې د الله په لار کې سوءله غوي داغه پوره پوره بدله به تاسو ته واپس ترکړي شي او تاسو سره به زیاته هرگز نه کیږي